الله الرحمن الرحیم باب حکم بول ما یوکل لحم دیتا وی مسئلہ دا بول ما کل لحم کافی جماعت طهارت قائل دی ایمور باکی مالک احمد احنافو کې امام محمد زوخر نور ائمه کې ابراهيم نخعي او زعي عطا تم دانش بس شوی دی ابن سیرین تم شوی دی کافی جماعت ته دانش بس شوی دی او احنافو کې هم ځنې د چي شوافي کوم شي دلیل یې سره حدیث علیون ده قدما ناس من علینا دا تطبیق په ترمذی کې ما دا کړو چې دا علینا خبرینه او خدا دا عقل نو خدا د دوانو او تعداد هم تعالی ذکرو چې دا وو او خدا ته دا تفصیل ال ذکر خیر دلته خو دې یو تفصیل نسبت کو دا سنت الاکتفاده نقد المعنی دا شان دي محدثین فاجتووه د جو مخالف شو مدینه جو بطن او په داسې مراد کې مبتلا شولو چې معده د ټیک کېدنه رسول الله اسلام یې دا خرج ته ملاوه دین اصل عبارت هم دا شری وقال لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اوس طریقه د استدلال پښتنه بول ظاهر نه وي دا به دوا د دا نه وي خو دوا د دا دا نو طاهر شي بول طاهر نه وی نو دا به دوا د څه نه وی دا نه وی ولی دوا د دا خو دا نو طاهر شو حتی جز ثانی کې دوا د دا دا او په دې حدیث کې راځه هر چې ملازمه چه دوا د دای وی نو هغه به طاهر وی څه لازمه ده ځکه چه طاهر نه یی هغه دوا د دا نه ګرځی په نص باندی ثابته ده چه هغه دوا د څه نه ګرځی کو طاهر نه وی نو دوا د دا بنه وی او دوا د دا خدا ثابت دی حدیث ته لازمه ده چې طاهر نه نو ته باندې دوا ده او دلیل په دې پیش کوي چې دا ته لازمه ده دا ځکه چې لأنه لو کان حراما لم يداوهم به لأنه دا داون ځکه حرام دی لیس بشفا علاج نه یو درایل په دې باندې پیش کوي یا رسول الله یا جنان اب زمان پر مکه کې انګور دینا تسرا منګې دی خو شراب ته یو افنشرب منها قال لا فلا جعله طهور فقال لا ما یا رسول الله اننا نستشفي به المريض مونږ پرې کې علاج د مریضانو کوو قال ذاك دعون ليس بشفاء دا دا دا او شفا نه ده نو څنګه مریضانو علاج پرې باندې تاسو کوئ استدلال د دې دینه دی چې ذاک داو نو لیسه بشفا کم شی چې حرامي هغه دای هغه شفا نه ای نو بول څنګه شفا وګذر وایا ښه شي په ضمن کې نور مکروهات دي نو د دې وجنا سره په دې خبره خوشاله شي دا به معصیت نه ښه ولی علاج سره شفا خو خشه دی خو چې په دې مله څه کې شي مکروهات کې شي او سره په ایمان خوشالي ظاهري نو زما چې دې باندې وخره اجر په خبره پېټ شوی ته ها تاسو نه پیږي ها دا چې کلیه د ناسه مخصوص کوي چې ځنې وخت په یو خبره کې تمضمرات دي دا مضمرات په جمان دي سره په خبره خوشاله دي شي رستم شیخ چې د سیاول او لفات کې دې خلکو نسبت کاوه چې دا موږ ته مات شوی دی، بیا پراپیګنډې کېدلې چې د شیخ په دستخط باندې بې تپوسه به خلک ځي حج ته، دا یو ناشنا فلسفه چلېدلې وه. ناګهانه په هغه کال باندې اطلاع خوره شوله چې یو احسان الله مری صیب د رستم، یو عبدالباقي میر صیب، یو مفتي مجیب الرحمن، دا به درې واڼه څه کاري شي حج نه دي دوی هلته زه سخت خپه شوم ما چې الله کو دا درې څه کاري حج له ولګي د دې مليان امام خو ما ته معلوم دی دا خو ټول ګډوډ کی بغیر د پیام د حج په موجب مفتی موجب الرحمن سے پته مرګ لیکلی دا يره کمال ته نه تلې حيله وای نه هغه څه ډوب کو يا خدای ما شکر دې اے ما ته دې تور لیکه په سجده پر ول مخ دا غاړي په سر راخيږي او خلک برته چې دا خو دې ونه لري دراته وی چې ته په طاعت په دا خوشاليږي ما چې نه خوشاليږي ما دا خبره خبره ده په طاعت باندې پاتې کېدو نه ما خوشاله خور دې کې مزمراتو او ډېر شکر گزار مې چې تاسو خدای پاک حج مون کړی ها نو تاسو کې دا اځي په زمن کې دا استدلال هغه وخت پیښ کړی دا زمینی استدلال لپاره تاسو ما خد معلوم کوم چې شپه او خشه دي او چې یوشي نه ته جوړیږي نو سان جوړیږي نه خشه پاتې شم سره په جوړ کې شکر وباسه خدای ته سوال کوم وایا بوتونی ها پار د چلاو د ګیډو کله چې ګیډې چا خراب شي د جمهور دا مسلک دی احناف او د شوافی او د امام یوسف ابو ثور اکثر صحابه هم دې قائل دي وای حاصل داري چې دینا تقریب تام نه ده په طهارت د بول معقول لحم زینه سره تام ها تقریب تام نه ده په طهارت د بول ماکول اللحم قیاس هم دا وایي چې ابوال طاهر نه دي ولې احادیث مختلف دي خدوا په خپل ځین کې موسنی فضل رحمت د هغوی د دلایلو نه جواب ورکړ خپل دری دې پیش نه پکار دا چې د مونږ ته څه شي دلیل هم پیش کړی وي چې د دین د معلومیږي چې بول معقول لحم نجس دي او دې طبقه چې په حدیث او نیون استدلال پیش کړی دی د دین تقریب تام نه دی د بحثه طریقې ها چې فرقې چې کم دلیل پیش کړی د هغې جواب وشي او خپلې دعوې لپاره دلیل پېش کړي. ده د خپلې دعوې لپاره دلیل نه دی پېش کړی، صرف قیاس یې پېش کړی دی او د هغه د دلیل نه جواب ورکوي چې تقریب تام نه دی چې استدلال په طهارت نه ثابتېږي. نه، نه ثابتېږي. خپلې دعوې لپاره دلیل کتاب الله دی. نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبن خالصا فقط لبن تقپاک دی فما خرجان من بدن انعام کی ان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبن خالص او حدیث دی تنزه من البول فی نعام متعذاب القبر اگر چې امام بخاری یو ذکر وی ذکر کوي چې دینه بول انسان مراد دی خو چې کله دا حدیث تاسو نه امام بخاری په استدلالات کې ډېر عجیب چل دی په یو ځای کې دغه شان جلو کې متصل پسې حدیث به امام بخاری نقل کړی دی او صاحب معلومیږي چې هغه مطلق بول دي ستاسو د هم بول بول معقول لحم نه دي اسی په خپل دا ویلي دي چې دې نه مراد دې بول بول انسان دی کوم دي کې حدیث حدیث خلاص دي استنهم من البول د ځوان دی چې استنزه من ابوالکم من ابوالکم نشته الفاظ څنګه استنزه من البول او عام د کتاب الله او د سنت رسول په خپل عموم باندې چلی دغه د احناف دی کله چې دا دلیل تاسو ملحوظ کو د احنافو نو د هغې د دلیل نه چې حدیث د عنیین دی ابن عباس هم بغه حدیث نقل کړی ان فی ابواب الذی البانی شفان لضربت بطونها د کې صاحب کرینه د دې شته چې دا واقعیت حال لا مولا حاله او صاحب په دې کې ویلي دي شفاون او وارده چې شوی دا واقع چې شارع غیر راغی نه هیڅ دا وو مدینه نام واسطه وا واقع هم چې راغی او دا نور به بهر نه وې ما په امر وې تل کې ابواشته دمنا دا پتا دا پر وې تبوای پیګی تا خو هم او ډیر قرائن د دې دي چې دا حکم منسوخ شوی دی دا کسان قتل شوی دي مسله شوی دي د دې د اور په داونو دا غل شوی دي د دې نه خبره سمون راغلی قرائن د نفس هم شته دې نه تقریر نه پایي هوایا مرګ دی او واقع په حال دی ها پات شره دا خبره چې دا خو حرام دي دي کې دوا څنګه وې په دې حالات کې حرام نه دي ودا د حل حرمت شاری کوي شاري په دې کې عامو اوقاتو کې حرمت وضع کړی دی، خو په داسې حالاتو کې چې نه رفع د حکم حرمت کوي الا ما الا ما نذکر راځي کنه نو چې ما نذکر راغی په هغه کې دی نجاست حرمت رفع کیږي کنه وایي زبير بن عوام او عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم د حریر د استعمال اجازه کړې ده خان حالا دې را په ذکور حرام دي پدې کې وجه دې ذکر کی یو خدا امت ذکر کیږي یو خو حق کا پدې باندې خارختو یو خو محاد جهاد حالات هم نو دې ټول جمع ممکن ده هم په خارخ هم په خزانده کېدل او هم د جهاد محاذو په محاذ کې د اخوان لباس دا ډیر ښه یی په دی باندی تیغ اثر نه کوي څه پی نه کوي ها او تیغ غوته نه کوي ها هم لکه حق چرته مخکې حکومت وو هغه په حیثیت د خمر استعمالو مسکرات استعمالول فی نفسه د دې کمال ذکر کاوه، نشیان خلک چې دي هغوی ترغیب ورکوي منشیاتو ته، وایي چې بنګ یې نه یې، ننګ یې نه یې، نثار یې نه یې، یار یې نه یې، ها دې کې ځان له دم وهي، خلک دې ته جوړوي چې دا دې مسکرات استعمالوي، ها غوث دم یاک، ها نو دا هم ځینې خلکو شراب چې دی. ددې ترغیب ورکاو پنجاب کې په یوډیول ما حقه لګول او ګوت شیدا څنګه له حقه مړه چې لمې دغه شی بلا مخه ته بوتي پټ کې وتواله او پنجابي لنګ مواله او تناسو مای چې کې چې دې ته پاسه غړاو مې ما ته وی یا عجیب چیز ہے یہ لقمان حکیم نے بنایا ہے ہمارا ہی دن پیغام یې هم په دې کې ما تاسو ته نقطه ویله ښه چې دا د د لوفرانو ځان له طریقې ترغیب ورکړي د دې صفت کوي نور کسان په دې کې دا چټان چې وکنه د ځان له چا دې ته جوړ کړي د خپل لو لوفرانو د پاره به یې یو عجیبه غونډه کې شعرونه او نظمونه به ویل ها په دنیا کې صادقان هم دا چټان دی وای ها اوس په قیاس باندې سوچ کو هم په قیاس کې ورو مونږ ته د پاک بول پا د پاک بول پاک نه دی ملا شوی دا دا معقول له هم بول به مونږ ته څنګه پاک معلوم شي انسان پاک دی مکرم دی محترم دی ولقد کرمنا بني ادم خو بول نه جس دي کنه وایا او غوخه ته به نه ګورو دماغ ته به ګورو چې دماغ د انسان نجس دي بول نجس دي وایا لا يحكم ها فنظر على ذلك ايا قضا و جواز راغی ها او دا احتمال هم لري خو ته یو دا هم ویل شي ها